او څوک چې په هغه ورځ شا ور اړوي پرته له دې چې د جګړې لپاره ځای بدلونکی یا بلې ډلې سره یو ځای کیدونکی وي نو هغه د الله له لوري په یو غضب اخته شو استوګنځای یې جهنم او د هغه د ورګرځېدو بد ځای دی چې مې د ژوند مرحلې ټولې مدینه کې تېرېدل نبوي بیا یې خریونکي ته وویل واخله او خپل ښي اړخ ته یې اشاره وکړه بیا کیڼ اړخ ته بیا لګیا سو هغه خپل ویښته یې خلکو ته ورکول په یو بل روایت کې دي کله چې جمره وویشته څاروی یې حلال کړ او سر یې خریه خریونکي ته یې لومړی ښی اړخ ور وړاندې کړ بیا یې ابو طلحه انصاري رضی الله عنه راوغوښت هغه ویښته یې هغه ته ورکړل بیا یې کیڼ اړخ ور وړاندې کړ ورته ویې ویل ویې خریه هغه ورته وخریه نو هغه یې هم ابو طلحه ته ورکړل او ورته ویې ویل دا د خلکو ترمنځ وویشه د دې حدیث روایت مسلم کړی دی مینا کې دوی شهیدان له کارګونو نادي کله څوک نیولی دي دا د دګمریانو کور نن د سې شنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې څلورمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جولای د میاشتې له اوولسمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو د ننګرهار ولایت په غني خیل کې پوسته پتحه یو ټانګ ویجاړ دولس تنه اربکیان او عسکر ووژل شول د میدان وردګ ولایت جلریز ته راغلي د ګډ دښمن عملیاتي قوه د یو امریکایي عسکر له وژل کېدو وروسته وتښتېده د بدخشان ولایت په زیبا کې د اوولس تنو وژل شوي عسکرو جسدونه خپلو کورنیو ته وسپارل شول او د کندهار ولایت په معروب کې د مجاهدینو له لوري اته څلوېښت تن اربکیانو ته امن ورکول شو. اوس هم بشپړ خبرونه د الخندق عملیاتو په ګړندي جریان کې تیره شپه شاوخوا یوه بجه د ننګرهار ولایت غني خیلو ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ د مزدور عسکرو په کنډک په سیمه کې د ګوډاګي دښمن په نظامي قرارګاه په سیمه کې د شریر اربکیانو په ټولو پوستو او د نوموړې ولسوالۍ اړوند پنځه ویشتم نمبر ویالې سیمه کې د اربکیانو په پوسته او یادې پوستې ته په راتلونکې کومکي قوه د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده بریدونه ترسره کړل د ترلاسه شوی معلومات لمخې د بریدونو په پایله کې د پنځه ویشتم نمبر ویالې سیمه کې د اربکیانو پوسته په بشپړه توګه فتح شوه دغه راز اته تنه اربکیان ووژل شول یو شمېر یې ټپیان شول او پاتې نور یې په تیښته ولاړل په پوسته کې له دښمن څخه وسلې او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل دغه راز پوستې ته په راتلونکي کومکي قوه د ښخ شوي ماین چاودنه وشوه چې له امله یې ټانګ ویجاړ عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته په نورو پوستو او قرارګاو باندې بریدونو کې هم څلور تن عسکر مړه او ټپیان شول د یاد ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند زاوي سیمه کې امریکایي اشغالګرو د داخلي غلام عسکرو په ملتیا د ملکي خلکو په کورونو وحشانه چاپې ووهلې له میدان وردګ ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې د یاد ولایت له جرلریز ولسوالۍ څخه د ګډ دښمن عملیاتي قوه د تلفاتو په لیدلو سره بې له کومې لاسته راوړنې پرون بیرته په ټیټ سر وتښتېده یاده قوه نوموړې ولسوالۍ ته د عملیاتو په هدف راغله خو د مجاهدینو پراخو بریدونو او ګڼو چاودنو سره مخامخ شوه. د عملیاتو په جریان کې پرون مازیګر یو تن امریکایي عسکر د مجاهدینو له لوري د دراسکو په مټ وویشتل شو او په نورو بریدونو او چاودنو کې داخلي عسکرو او پولیسو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته. په خبر کې ویل شوي چې د کابل بامیان لویه لاره له تیرو شل ورځو راهیسې لا هم په بشپړه توګه د دښمن د هر ډول تحرکاتو په مخ تړلې ده او سیمې ته راغلی د دښمن کومکي کمانډو عسکر په زیولات سیمه کې په یوه قرارګاه کې د مجاهدینو تر محاصرې لاندې دی. همدارنګه تېره شپه نهه بجې د یاد ولایت جلګې ولسوالۍ اړوند سپېدک سیمه کې د مزدور عسکرو په رینجر او پلي عسکرو مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. د نوموړي ولایت مرکز اړوند جوي کلان سیمه کې یو تن عسکر هغه مهال د مجاهدینو له لوري وویشتل شو چې پرون مازدیګر پنځه بجې په پوسته مجاهدینو د دراسکو په مټ برید ترسره کړ. له بدخشان ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې پرون غرمه یولس بجې د یاد ولایت زیباک ولسوالۍ کې د اسلامي امارت مجاهدینو د تېرې ورځې په جګړه کې د وژل شویو عسکرو اووه ویشت تنه جسدونه د نوموړي ولسوالۍ د سپینږیرو په وساطت د هغوی خپلو قریبانو او کورنیو ته وسپارل په خبر کې ویل شوي چې د یو شمېر وژل شویو عسکرو جسدونه لا هم په غرنیو سابلوبرو سیمو کې له دې امله پاتې دي چې را انتقالول یې ډیر سخت وو. د وژل شوي عسکرو د اجسادو د سپارلو لړۍ تر ماسپښین یوې بجې پورې دوام وکړ. د کندهار ولایت له معروف ولسوالۍ نه پر رسیدلي خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ د همدې ولسوالۍ د سالیسیون او بدناوي په سیمه کې د یادو سیمو له فتحې وروسته اته څلوېښت تن اربکیان چې په خپلو کورونو کې پټ شوي وو د جلب او جذب کمیسیون په هلو ځلو له خپلو کورونو راووتل او د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. مجاهدینو هم نوموړو ته په دې شرط چې بیا به د ګوډاګۍ ادارې لیکو ته نه ورځي او هیڅ اړیکه به ورسره نه ساتي امن ورکړ. د راپورونو له مخې پرون ورځ د بغلان ولایت برکې ولسوالۍ اړوند چپه، مریم چشم، تنګي مرچ، ناقلو او دې باش کلیو اوسېدونکي لس تنه عسکر، پولیس او اربکیان له خپلو دندو لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول. د خبر په اساس یاد کسان د حقایقو په درک کولو او د مجاهدینو په هلو ځلو سره د مزدور ادارې له کرغېړن سبت څخه راجلا او د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. دوی ټولو ټینګه ژمنه وکړه چې د ژوند تر پایه به له مزدور ادارې سره هیڅ راز اړیکې نه پالي او له مجاهدینو سره به همکارۍ ته دوام ورکوي. مجاهدینو یې هم تود هرکلی وکړ او د آرام ژوند کولو ډاډ یې ورکړ. د راپورونو له مخې تېره شپه د پکتیکا ولایت تروې ولسوالۍ مرکزي ودانۍ ته نږدې د مزدورو پولیسو په ټانګ د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي مین په مټ چاودنه وکړه معلومات ښیي په دغه چاودنه کې ټانګ ویجاړ درې تنه پولیس ووژل شول او درې تنه نور ټپیان دي د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند باسي کلا سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. د معلومات له مخې په دغه برید کې څلور تنه پولیس ووژل شول، دوه تنه نور ټپیان دي. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د مهاجرو په سیمه کې هرات ته پر غځېدلي سړک پرون سهار نه بجې د مزدور اربکیانو په سراچه موټر د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې موټر د راکټ په مټ ویجاړ او پکې سپاره پنځه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د یاد ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د شاول او ملنګ پله په سیمو کې د مزدور دښمن په پوستو بیګا شپه لس بجې د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول د بریدونو په پایله کې څلور تنه مزدور عسکر وویشتل شول د راپورونو له مخې پرون ماسپښین شاوخوا یوه بجه د غزني ولایت قرهباغ ولسوالۍ اړوند د کابل کندهار په لویه لاره د مشکې په سیمه کې د مزدور عسکرو په ټانک د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وکړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې ټانګ ویجاړ درې تن عسکر ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان شول د کابل ولایت بګرامیو ولسوالۍ اړوند شوکیو بازار کې د لوګر ولایت د برکې راجان سیمې د پولیسو په قومندان حمیدالله د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ په دغه برید کې نوموړی مرګونی ټپي او سمدستي روغتون ته انتقال کړل شو تازه معلومات ښیي چې نوموړي د ژورو ټپونو له امله پرون په روغتون کې ساه ورکړه او مظلوم ولس یې د تل لپاره له شره نجات وموند د فاریاب ولایت له ګرځېوان ولسوالۍ نه پر رسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون سهار د یادې ولسوالۍ اړوند د تردي قلا په سیمه کې قومندان ضیاءالدین له خپلو څلورو ملګرو سره د اسلامي امارت د جلب و جذب کمیسیون په هلو ځلو د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول نوموړو له ځان سره یو پیکا ماشیندار او څلور کلاشینکوپونه هم تر مجاهدینو پورې راورسول همداراز د یاد ولایت د اصلاح قلعه په سیمه کې د مزدورې اردو دوه تنه ضابطان ولی محمد ننګرهاري او جان محمد لوګري د درسکو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول د لوګر ولایت محمد اغي ولسوالۍ مرکزي ودانۍ ته په ډیر نږدې واټن کې د کابل ګردیز په لویه لاره د ګوډاګي ادارې د ځنګړې قطعې د عسکرو په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې رینجر ویجاړ د یادې قطعې دوه تن عسکر ووژل شول او یو بل مرګونی ټپي شو د برکې برک ولسوالۍ اړوند بابوکي سیمه کې په مزدور عسکرو چې له سیمې نه د تېرېدو په حال کې وو د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي مین په مټ چاودنه وکړه خبر وايي په دغه چاودنه کې دوه تن عسکر ووژل شول او یو بل ژوبل دی د خوست ولایت مرکز اړوند متون سیمه کې د جنایي څنګه په یو تن کارمند مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې یاد کارمند ځای پر ځای ووژل شو د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې بیګا شپه ګډ دښمن چاپه وهلې چې د غبرګي له کلي یې یو کلیوال او له بل کلي ورغلی یو تن میلمه او د خاکې له کلي یو تن کلیوال له مجاهدینو سره د همکارۍ په بهانه له ځانه سره وړی همداراز د کوچنۍ خاکې په سیمه کې د دښمن الوتکو په یوه باغ باندې شل بمونه غورځولي چې ځاني زیان نه لري یوازې باغ ته یې زیان اړولی دی همداراز یې د همدې سیمې یوه مدرسه تلاشي کړې او د مدرسې یو تن استاد یې له ځان سره وړی غور ولایت له تیوري ولسوالۍ نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ مازیګر اربکیانو د یادې ولسوالۍ اړوند د نیلي په سیمه کې مزدور اربکیانو د مجاهدینو په سنګرونو تعرضي بریدونه وکړل چې د مجاهدینو له لوري غاښ ماتونکي ځواب سره مخ شول او سخته جګړه ورسره ونښته. د جګړې په جریان کې یو تن اربکی ژوبل او وروسته نور په تیښته ولاړل. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. همداراز بیګا شپه په یاده سیمه کې مجاهدینو د مزدور اربکیانو په پوسته وسله وال برید ترسره کړ چې په پایله کې دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېرې لا نه دی ترلاسه شوی. او وروستی خبر دا چې د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ اړوند د ککړي په سیمه کې وړمه شپه د اسلامي امارت مجاهدینو د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره کړ د برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل یو تن یې ژوندی اسیر او پاتې یې په تیښته ولاړل له دښمن څخه یو پیکا ماشیندار یو راکیټ، یو بم اپ ګن، درې کلاشینکوپونه او ګڼ شمیر نور مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د اردو او پولیسو په لیکو کې ولاړو ځوانانو! تاسو د همدې خاورې او اولس بچان یاست، پلرونه او نیکونه مو ټول مسلمان او د قرآن او اسلام پیروان تیر شوي، له تاسو سره مناسبه نه ده چې د هغو امریکایي کافرانو تر قومنده لاندې وجنګیږئ چې زموږ د اسلام او قرآن سرسخته دشمنان دي همیشه زموږ د پیغمبر علیه السلام توهین کوي زموږ لومړنۍ قبله بیت المقدس اشغال کړي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په مسلمانانو ظلمونه کوي راسئ د اسلام د دشمنانو له صف څخه رابیل سئ زموږ غیر ستاسو لپاره خلاصه ده او هرکلی مو کوو د کابل اداره د انارشیزم پر لور قهرمان تو تکي رب دې پخلا کا جادي شمس د بروکسل په غونډه کې له شرمناک سیالي کوونکي ګډون وروسته د کابل ادارې دواړه واکداران بیرته کابل ته په داسې حال کې راغبرګ شول چې دلته په هیواد کې د بلک واټر بهرنیو او کورنیو وحشیانو د ولسي خلکو په قتل عام سره یو ځل بیا په دردونکو او بوږنونکو اعمالو لاس پورې کړی. د ننګرهار، پکتیا، لوګر، هلمند، کندوز او داسې نورې پېښې یې بېلګې دي چې په دې لنډو څو ورځو کې ولسي خلک د کورني او بهرني بلکواټر د بمبارونو او چاپو له لاسه قتل عام شول. د دې تر څنګ بله جالبه دا وه چې د غني په امر د کمپاین په نوم کمنډويي ملېشو د ارګ د لومړي مرستیال ټوپک سالار دوستم د پلوي کسانو پر ضد په شمال کې عملیات پیل کړي. یوه ویډیويي صحنه پر خواله رسنیو رابرسېره شوې چې ښيي د غني ملېشې د دوستم پلویان په ډېر وحشت سره شکنجه کوي. په وینو لړلي لاس تړلي انسانان پراته دي او د غني بلک واټر ملېشې یې په ډېر وحشت او بې رحمۍ سره وهي. بل خوا په کابل کې د سیاسي ګوندونو مشران چې ځینې یې د غني پلویان او ځینې ترې ناراضه دي راغونډ شوي وو او د راتلونکو ټاکنو د شفافیت او سموالي په اړه یې ارګ ته نوې سپارښتنې کولې. د انتخاباتو روانه پروسه یې لغوه او ناقانونه وګڼله. پر دغو پیښو د رڼا اچولو په غرض د ارګ د ودانۍ مشر غني پرون د خبریالانو په مخ کې راڅرګند شو. لومړۍ ګوتڅنډنه یې د ارګ په خوا کې د سیاسي ګوندونو مختلف النوعه غونډې ګډونوالو ته وه. نوموړي وویل، تاسو څوک یاست چې ماته لارښوونې کوئ؟ تاسو هیڅ حق نه لرئ چې د هیواد په مسایلو کې سپارښتنې وکړئ. زه د ملت مشر یم او تاسو چا نه یاست ټاکلي. د ده د خبرو په ځواب کې که څه هم د هغې غونډې د ګډونوالو رد عمل نه دی څرګند شوی، خو د حال په ژبه کېدای شي هغوی غني ته دا ووايي چې موږ خو تر تا او ستا تر امریکايي بادارانو وړاندې دلته موجود سیاسي او جنګي قوتونه وو، چې په خپلو کې مو کابل لوټې لوټې کړ او قریب نیم نسل افغانان مو ووژل، مګر ته خو هغه ورځ یې ناوخته د جان کیري په سپارښتنه ارګ ته ننوتې، بیا ته څنګه د ملت مشر او موږ دلته هیڅ حق نه لرو؟ غني د خبریالانو په وړاندې په شمال کې د خپل مرستیال د پلویانو پر ضد د ده په امر د خاصو ملېشو له خوا تر سره شوي جنایت ته هم پرته له غندنې اشاره وکړه او د څېړلو ژمنه یې وکړه. د نور ملت د عام وژنې په اړه خو هسې هم دا ګټسری حکومت همېشه پټه خوله وي او نه د عام ولس وژل دوی ته کومه ګناه ښکاري ځکه یې د هېواد د نورو پېښو په اړه د خواخوږۍ هیڅ ټکی هم ونه کاراوه په هر صورت د کابل د ګوډاګیانو ترمنځ دا ناندریز حالات له ورایه برېښوي چې دا اداره نوره د یو بدترین انارشیزم پر لور روانه ده چې په ټس کې به یې ان شاء الله ډیر ژر خپل سر وخوري ولې متاسفانه چې زموږ د بیچاره مسلمان ملت په کړاوونو کې به هم ډیرښت ورسره رامنځته کیږي په کار دا ده چې د ځان د حفاظت لپاره نور ملت هم لاس په کار شي او په رژیم کې د ننه د شعور عقل او احساس خاوندان هم باید نور له دغه ناعاقبت اندېشه څېرو څخه ځان رابیل